او مینس کې بشارت او تخویف دواړو فریقین حال السماء ذات البروج گواد اسمان غټو ستور والا والیوم الموعود اگر روز چې وعده کړی شوی دا وشاهد و مشهود او شاهد چې دنیا ده او مشهود چې قیامت ته دا درې واړه په څه گواهی په دې خبره قتل اصحاب الاخدود النار چې هلاک کړي شو خندقونو والا خلق چې د اور وو ذات الوقود چې ډکو د خشاک نه ان بطش ربک لشدید او بشکا نیول درفستا ډیر سخت دی انه هو یبدئ و یعید او بشکا دغه الله دی چې اول پیدا کول کوي او بیا به ژوند کول کوي پس د مرګ نه وهو الغفور الودود او دا الله بخشش کون کې دی او محبت کون کې دی خپل بندیانو سره ذل عرش المجید مالک د عرش دی او ډیر لوی شان والا دی الله فعال لما یرید او کون کې دی هغه کار لا چې وغواړي بل هو قران مجید دا خو د دروغو کتاب نه دی بلکې دا قران دی ډیر لوی شان واله دی فی لوح محفوظ او لیکل شوی دی په لوح محفوظ کې